نو مخکې دلایل بیان شول په توحید الله تعالی باندې وسط دغه مسلې د توحید وضاحت کوي په یو مثال سره وسط دغه مسلې وضاحت کوي په یو مثال سره اول ترجمه ته وکړي دی او بیا تطبیق د مثال له مسل سره وایي ضرب لكم بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته مثلا یو مثال من انفسکم تاسو له جنس نه الله تعالی ته یو مثال بیان کړی دی تاسو له جنس نه دی هغه تخافونهم یریږئ تاسو د هغې نه که خیفتې کوم انفسکم په شان د یرې ستاسو باندې د وروڼو ستاسو نه په شان د یرې ستاسو باندې د شریکانو ستاسو نه کذالک نفسر الایات دغسې تفصیل سره جدا جدا بیانو مونږ آیاتونه دلایل د قدرت د الله تعالی او مثالونه توحید لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې هغه عقل لري حاصل له مثال داري او تطبیق د مثال له مثال سره داسې دی چې الله تبارک تعالی دا مولا دی لکه څرنګه چې یو انساني هغه ته الله تعالی مال ورکړی یو انسان دی الله تعالی ته مال ورکړی هغه مالدار دی نو هیڅ یو مالدار انسان دا نه غواړي چې ما ته الله تعالی دا کم مال لا کړی چې زما مملوکان زما مملوکین زما غلامان زما ویندي هغه پکې زما سره دومره زیات شریک شي چې زما سره کې برابر شي نو الله تعالی وایي دا تاسو غواړئ نه هیڅ یو کس دا نه غواړي چې زما په مال کې زما سره زما ویندې زما غلامان زما مملوکان دې برابر شي فانتم فيه سوا چې تاسو کې دوه برابر شي لکه اوس یو سړی دی او داغي دغه سره دغه سره 50 لک روپۍ دي او داغي یو غلام دی نو دا مالک خدا سي نه کوي چې 50 لک روپۍ دی غلام نه هم ورکی چې په خپل اختیاراتو کې او د خپل ځان سره په معاملاتو کې بالکل برابر کی نو الله تبارک تعالی دا خو تاسو نه کوي دغه سي تخافونهم تاسو یریږئ د دیونه که خی په دې کوم په شان د یری تاسو له شریکانو نه یعنی دوه تنه دي شرکت یې کړی او په تصرف کې بالکل برابر دي نو دا یو کس بغیر د غبل د اجازه نه تصرف نشي کولای دا تصرف نشي کولای او که چرته دا تصرف وکي او دغه اختیارات د څوک د بغیر د ریبل د اجازه نه دا وکي نو بیا هغه بل ملګری خپه کیږي په دې باندې هغه کم چې ورسره په شرکت کی نو حاصل له مثال دا چې الله تعالی مولا دی ټول انسانان او پیریان دا د الله تعالی د مرایانو د ویندو په ځای دي دا مملوک دي د الله تعالی نو هر کله چې تاسو خپل مملوکان هغې له خوراک او څښاک ورکوئ خو لیکن په خپل مال کې ورته دومره تصرف نه ورکوئ چې هغه د ځان سره برابر کوي پرې مال کې اوس برابر کوي په اختیاراتو کې ځان سر برابر کوي بلکې که چا داسې وکړله چې د یو شریک ستا یو ستا یو مملوک یو هغه ستا سره ځان برابرول غواړي نو دغه انسان د مالک په هغې باندې خفه کیږي د مالک په هغې باندې خفه کیږي نو ای انسانانو تاسو څرنګه عقیده ساتئ د الله تعالی لپاره چې دا اولیاء او دا بزرگان د الله تعالی سره شریک دي نو دا خو مملوکان د الله تعالی دي او دا خو مخلوق د الله تعالی دی په دې مخلوق کې الله تعالی خپل تصرف کوي لکه څنګه چې مالک خپل غلام له خوراک ور کوي کپړې ول اخلي او دغه ضرورت پوره کوي خو لیکن د ځان سره شریکای نه په تصرفاتو کې نو دا اولیاء او دا بزرگان دا خود الله تعالی مخلوق دی الله تعالی په دیو کې تصرف کوي دیو په روزي کې په خوراک سکا کې الله تعالی ته محتاج دي نو څنګه تاسو په دی باندې دا سونه شي کېدل او دغه سي لکه سرنګ چې لکه سرنګ چې یو مالدار یو کې سرنګ چې یو مالدار انسان دی دغه یو مالک دی او دا غلام ځان شریک کول دغه سره وغواړي او دا غي د اجازه او دا غیر تصرف نه بغیر څه وکي نو هغه په څومره خپکی نو دا سي الله تبارک تعالی په دې باندې اغنه شرکای عن شرک دی په حدیث کې راځي الله تعالی د ټولو شریکانو غنی دی الله تعالی په دې باندې خامخا خپه کیږي داسې چرته مه کوئ د الله تعالی سره دا مشرکان کوي ضرب لکم بیان کړی الله تعالی مثال ساز د پاره مینان پس کوم تاسو ر جنس تاینی تاسو انسانان او تاسو بلې چیرې هم یو انسان دی هر لکم استای تفصیل له اشتر استاز د پاره مما ملکت ایمانکم چې مالکان دی خیلاسونه تاسو من شرکا آیا ستاسو لپاره شته دی څه من شرکا هل لکم دا من شرکا د هل لکم سره لګي آیا شته دی ستاسو لپاره برخدار حصداران ستاسو په غلامانو کې په څه کې برخدار فیما رزقنا په مال کې چې موږ درکړی تاسو ته فانتم فيه سوا چې دومره تاسو ځان سره برخدار کې چې تاسو سره شریک شي برابر نو تخافونهم تاسو یریږي دغه نه کخې په دې کومان پوسه کوم بشان دی ردل تاسو باندې د شر... د شراکتی تاسو نه تر دې خپل غلام نه دومره اختیارات نه ورکې سوال برابر بیا چې بدمعاشي کوي او په دې باندې خپه کیږي او دومره دې نه یریږي دومره مارو له صرف پر کې دومره خرچه او اختیارات ول ورکې لکه دوه کسان چې شریکانی او هغه هغه یو لر د خپل مال اختیار نه ورکي بلکې دومره ولا د یو بل په اجازه باندې کار کوي بغیر دغه نه کوي تاسو خو د خپل شریکان نه دومره زیاتېږي د خپل غلامانو کذالک نفصل الایات دا سی تفصیل سره جدا جدا بیانوم غایتونه لقوم یعقلون دا قوم نه پر چې د عقل نه کار اخلي بل اتباع الذین ظلموا اهواهم بل اتباع الذین دا زجر دی منکرینو منکرینو ته دا زجر دی او یعنی سره دینه چې دلایل بیان شول سره دینه چې مثالونه بیان شول او بیا بیا هم خلق د خواهش تابعداري کوي او د دلایلو تابعداري نه کوي نو هغه ته سخت زورنه بری تبع الذین بلکې روان دي کسان ظلمو چې ظلم یې کړی شرک یې کړی اهواهم دیو تعبیر د خپل خواهشاتو بغیر علم بغیر د دلیل شرعی نه نو فمن یهدی من اضل الله نو څوک دی چې هدایت به ورکړي هغه چاته چې الله تعالی ګمراه کړی بیلاری کړی بل څوک ته به هدایت نشي کولی وما لهم من ناصرین او نشته دی لپاره هیڅوک مددګاران دی لپاره څوک مددګاران نشته فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله د دې آیت نو ذکر کیږي او اصول اصول بیانیږي چې هغه ذریعہ د لپاره د نصرت الهی هغه سبب د لپاره د نصرت الهی او اته اصول هغه بیانېدل نو یو پاګه کې داره فقیم وجه کلی دین حنیفه برابر که مخپل لدین حنیفه هغه کلک دین ته لدین دین ته حنیفه چې هغه دین کلک دی په توحید د الله تعالی باندې حنیفه کلک دین دی د الله تعالی په توحید باندې هغه مشتمل دی اقیم وجهک اقیم معنی داره چې برابر که کلک که یعنی بل طرف ته ماړه د الله تعالی دین ته چیرې خپل د ټول بدن قوت خپل توجه دا ټول د الله تعالی دین ته وګرځاو توحید د الله تعالی ته وګرځاو فطرت الله التي فطر الناس عليها دې یک په عبارت کې تقدیر ده دغه سریادو ساته یلو کوی شي الزم فطرت الله التي یا وتبع فطرت الله التي فطر الناس عليها لازم کا لازم ونیسا تابعداری وکړه دغه فطرت چې پیدا کړی دی الله تعالی خلق پاغي باندې فطرت الله التي د دین مراد دین اسلام دی حدیث کې راځي صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه هر یو ماشوم په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي خو لیکن مور او پلار یا یهودی جوړ کی او یا تی نصرانی جوړ کی او یا تی مجوسی جوړ کی نو فطرت الله التي فطر الناس عليها الله تعالی چې په کم الله تعالی چې په کم فطرت باندې انسان پیدا کړی دی نو هغه په هغې باندې ټینګ شه نو هغه فطرت سره هغه دین اسلام دی کنه نو دی وجه نه تاسو ته ماویل فطرت الله التي لازم ونسا دین اسلام دغه تی مراد دی عقیده را توحید چې الله تعالی خلق په غیبه پیدا کړی دي لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلیدل پیدا وخت الله تعالی لپاره لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم دغه د دین مضبوط په دلایل باندې لا تبدیل لخلق الله یو قول هم بسرینو داره لا تبدیل لخلق الله د دا خلق الله نو مراد تیرې فطرت ته مراد ده نو مراد دې کدا شوله لا تبدیل لخلق الله هیڅ انسان د توحید نه بغیر په بل عقیده باندې نه پیدا کیږي لا تبدیل لخلق الله مخکې مرتمانه وکړه چې د دې خلق الله نه مراد چې دی د دې نه مراد فطرت ته مراد دی د دې خلق الله نه مراد چې دی فطرت ته مراد دی چې مخکې دغه بیان شو فطرت الله التي فطر الناس عليها نو لا تبديل لخلق الله عثمانه دا شوله بدلیدل نشته دغه فطرت لره فطرت د الله تعالی لره یعنی الله تعالی هیڅ یو انسان بغیر د عقیده توحید نه پیدا کوي لا تبديل لخلق الله یو معنی دغه شوله بلکې مخکې ویل کنه چې فطر الناس عليها کل مولود کل مولود یولد علی فطرت الاسلام په غی باندې د دې عقیدې نه علاوه په بل عقیده باندې الله تعالی هیڅ یو انسان نه پیدا کوي لا تبدیل لخلق الله دوی معنا په سری نه ذکر کړی دا د خلق نه مراد په دې کې تقدیر ته مراد دی نو بیا معنا دا شي لا تبدیل لخلق الله الله تعالی چې د انسان په تقدیر کې کم څه لیکلی په هغې کې تغییر او تبدیل ناراضي او په هغې باندې به ځان پوه کوي الله تعالی یو انسان د پاره شقاوت په تقدیر کې لیکل دی یا سعادت هغه کې تغییر او تبديل ناراضي انسان به څومره ډوډۍ خوري کم ځای کې بمري څومره زندگی به وي په کم کم ځای باندې بګرځي نو لا تبديل لخلق الله دا الله تعالی په تقدیر کې کم چې لیک شوی دی په هغه کې تغییر او تبديل ناراضي لا تبديل لخلق الله یو درې معنی مفسرین ذکر کړی او بهترین معنی ده د خلق نه مراد د خلق نه مراد په دې کې دین د الله تعالی دی او لا تبدیل ده نفی په معنا د نهی سره ده نو بیا معنی شي لا تبدیل لخلق الله ما بدلوي دین د الله تعالی نو د الله تعالی دین خو توحید دی کنه نو دا ما بدلوي په شرک باندې د الله تعالی دین سره د الله تعالی پیغمبر طریقې دي چې غیر علی ګل دي نو لا تبدیل لخلق الله لا تبدلوا خلق الله لا تبدلوا دین الله د الله دین پر رسم رواج سره مبدلوي الله تعالی خپل دین را لګلې دی قران کریم د الله تعالی دین دی قانون دی نو دا مبدلوي د غیر الله په قانون باندې لا تبدیل لخلق الله نو درې معنی شولې یا د خلق الله نو مراد د فطرت اسلامی دی چې مخکې بیان شو نو معنا دا شوله لا تبدیل لخلق الله یعنی الله تعالی په دغه فطرت اسلامی نه علاوه په بل عقیده باندې یو انسان نه پیدا کوي دویم معنا لا تبدیل لخلق الله نو خلق الله نه مراد تقدیر دی نشتره بدلیدل په تقدیر د الله تعالی کې بدلی ناراضي الله چې څنګه تقدیر لیکلی نو بس هغه شند کې انسان هغه کارونه کوي او دریم لا تبدیل لخلق الله دا نه په معنا د نهي سره دی او خلق په معنا د دین سره دی ما بدلوي دین د الله تعالی نو دین د الله تعالی عقیده توحید ده دین د الله تعالی اتباع د نبی رسول الله ده دین د الله تعالی قران دی نه ما بدلوي او مخکې په غالبا په سورۃ الانعام کې ذکر شوی فلا یغیرن خلق الله نه ال د کوم یو معنی موږ کړی و خلق راځي په معنی د دین سره ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی په دلایل باندې دا الله تعالی دین په دلایل باندې مضبوط دی او دا نور چری دا سې د جولاګي جالي دي اسپالتو چیزونه دي ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیات د خلکو نه پوهیږي منیبین الیه ورګرځیدونکي شي الله تعالی ته منیبین الی ورګرځیدونکي شي الله تعالی ته کونو منیبین الی واتقوه او یره کوي د الله تعالی نه د الله تعالی نه ویریږي دا نور څلور اصول د ایمان او څلور د بیانیږي یو پاغي کې سره انابت کول الله تعالی ته او دویم تقوا پیدا کول پدان کې واقیم صلات او پابندی مانځ کوي ولا تکونو مینن مشرکین او مکیږي د ډلې د مشرکانو نه تاسو ته ماول اته اته اصول بیانیږي د پاره د نصرت الهی دا چې مؤمنان مسلمانان په ځان کې راولي نو الله تبارک تعالی به سره امداد کوي من الذين فرقوا دينهم د دې جنا اته اوصاف قبیحه در مشرکانو بیانی او چې هغه اصل کې اسباب دي د لا تکونو من المشرکین د پاره د مشرکانو د ډلې نه مکیږي ولی ځکه په هغې کې د اته قباحتونه دي نو ځان ترې بچ وساتئ په دې اول آیات کې درې صفات د هغې بیان شوي دي یو په دین کې تفریقه پیدا کړې ده دویم تحزب او ډلهبازي او دریم په غلط دین باندې خوشاله کېدل نو ځکه سره ملګرتیا مه کوئ من الذین دا هغه کسانو نه هر یو چې په خپل باندې خوشحالي کوي او دا ډلې ډلې جوړې کړې دي د الله تعالی پیغمبر ویلیو کنه په یهود او نصاراو کې دوا او یا ډلې جوړې شوې او په دې امت کې ودرې او یا ډلې جوړېږي او هر یو بو چې په حق باندې او په خپل باندې خوشاله دی بس کار کوي کل حزب بما لديهم فرحون هغه څه غني کم کار چې کوي هغه ته حق وای ثواب یې غني او په هغه باندې مالی او جاني قرباني مور کوي اذا مثلا انسان کله چې ورسیږي الناس نه مراد بعضی خلک ته مراد دي هغه مشرک او بيدین انسان ته مراد دی کله چې ورسیږي الناس خلق ته بعض خلق ته ضررن تکلیف ته ورسیږي دعو ربهم نو بیا را بلی خپل رب لره منیبین الی اخلاص کوونکی الله تعالی تر چغي د اخلاص کوونکی الله تعالی تر چغي دا معنی په دې کې ولیکو مخکې په قران کې تقریبا په هر ځای کې دا ذکر شوی چې مخلصین له الدین نو هغه معنا په دې کې کوي کنه منی بینه لري ور دې ورګرځیدون کې الله تعالی ته په اخلاص سره و ثم اذا ذاقهم منه کله چې بیا اوسه کې هغه ته منه خپل طرف نه رحمتا مهرباني الله تعالی ته هغه تکلیف لري کې دا فريق منهم پس یو ډله داغینه بربهم یشرکون الله تعالی سره شریکان غني او واجب کې مسلمانان شي کنه لیکفرو بما اتینهم عاقبت دا شي چې ناشکری وکړي بما دا غنیمت اتینهم چې موږ ورکړی دی ته مخکې دې معنا مکړه چې بما یعنی د الله تعالی غنیمتونه چې اعطیناهم چې موږ ته ورکړي فتمتعون په دې واخلې د دنیا د دنیا په دې واخلې فسوف تعلمون نظر دې چې پوهه وشي تاسو وسوف تعلمون عاقبت تمتعکم بسوف تعلمون عاقبت تمتعکم زر د تاسو پوه شئ په انجام د خپل تمتع باندې چې په دنیا کې الله تعالی تاسو ته پیدې درکړې وي مالداري یې درکړې وه او په دنیا کې عذاب نه و د هغې په عاقبت باندې به تاسو پوه شئ ام انزلنا آیا نازل کړی دی مونږه علیهم په دې باندې سلطانا یو دلیل په هوا یتکلم بما کانوا به یشرکون نو په هو یتکلم په هو یثبتو هغه پر دلیل باندې ثابتای بما کانو به یشرکون هغه چې دوی د الله تعالی سره شریکان کړی دي سمانه د آیات حاصل او خلاصې ده ده یعنی دا مشرکان چې دا شرک کوي نو دا بغیر د دلیل منزله نه کوي الله تعالی وی چې دیو دا کوم کارونه کوي آی مار دیو د پاره یو دلیل منزله را لګل دي چې دیو په خپل مدعا ثابتې چې شرک کوي بيدینی کوي فهو یتکلم خبرې کوي یعنی ثابته یې پیغه سجدي او د الله تعالی سره شریکان کړی دي نو معنا نشته او سره داس دلیل سره نشته و اذا ذقنا الناس رحمتا فرحوا بها او کله چې وسه کومګه انسانانو ته الناس انسانان دي دا بل زجر دی او دوا او صاحب قبیحه د مشرکانو بیان شوی رحمتا خلاص دا و اذا ذقنا الناس او کله چې وسه کومګه انسانان ته رحمتا خوشحالي د دنیا رحمتن نه مراد په دې کې پر اخر دنیا او خوشحالي ته مراد ده پرحو بها دې کې پر پرح مراد پر حره تکبر ته مراد ده مخکې بیان شیو کنه د قارون په واقع کې ذکر شیو چې الله تفرح ان الله لا يحب الفرحين هغه ځکه مرته ویل چې پر حره تکبر ته مراد ده یو اسه خوشاله کیدل او پرخه د تکبر دا ده چې د الله تعالی دین ونه مني د غینه اعراض وکي و اذا ذقنا الناس وکړه چې وسه کوم انسانان ته رحمتا خوشحالي د دنیا پرېحو بها نو دیو لوی کوي پاغه باندې و ان تصيبهم سيئتون کور چې ګریو ته سبد حالي بما قدمت ایدیم په سبب د عملون من چې لګری دي مخکې لاسونه د دیو اذا هم یقنتون نو دیو په دغه وخت کې بیا نه امید شي بیا دیو نه امیدي کوي نا امیدی کوي بیا مصیبت ته ورسیږي د دیو د اعمال په وجه باندې بیا دی نا امید شي د الله تعالی نه د هر قسم د رحمتونو نا امید شي او لم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء دلیل عقلی په مسله توحید باندې آیا دیونه ګوري چې یقینا اولم یرو دې دې کې مراد د رؤیت نه یا رؤیت بصری دی نو په معنا د لیدلو سره تفسیر جلالین وای نه او رؤیت علمی ته مراد دی او لم یرو او لم یعلمو آیا دوه معنی صحیح دي آیا دی نو ګوري یقینا الله تعالی پر اخر ځک چاله چو غړي مې و یقدر او تنګي چاله چو غړي دویم معنی او لم یرو آیا دی نو پویږي یقینا الله تعالی پر اخر رزق چاله چوغاړي و یقدر او تنګي چاله چوغاړي ان فی ذلک لایت یقینا په دې کې ډیر دلایل توحید د الله تعالی دی لقوم یؤمنون دا قوم نه پاره چې هغه ایمان لري څوک چې د الله تعالی څوک چې ایمان لري او د چا چې عقیده توحید د برابر نو دې دلایل ته وګوري په هغه لپاره په دې کې ډیر زیات دلایل موجود دي فآت ذل قرب حقه والمسکین وابن السبیل دا مخکې د غاته اصول سره دا تعلق ساتي د غاته اصول سره دی تعلق دی حقدار ته دغه حق ورکا نو مخکې بیانېدل اسباب د نصرت الهی اسباب د نصرت الهی تیر شوی اصول هغه چې د هغې د انسان د نفس سره تعلق ساته ربط ما قول سره دا دی اوس دا هغه اصول بیانوي چې په دې کې احسان دی نور خلکو سره نو کله چې ته خپل ځان دې برابر کې اصلاح دې خپل ځان وکړه او د مخلوق د الله تعالی سره د احسانات وکړه نو اوس به ته په دعوت کې کامیابیږي اوس به دعوت بالکل کامیابی نو الله تعالی دغه ذکر کړی فات ذل قرب حقه ورکته رشتہ دارانو ته حق او حق دغی رشتہ دارانو ته دغی حق ورکه والمسکین او مسکینانو ته وابن سب وابن سبیل او مسافر ته فآت ذا القربى حقه من البر والصله مفسرین وای دا غي سر احسانات وکا سید رحمی او سره وپاله یو روایت کې مې ولیدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې یو کسو گاونډی نو هغه د گاونډي ډیر ظلم زیاتې کول خپل بل گاونډي سره هغه ته بار بار پوهه کې چې لکه دا مکه او ګوره د سره چې دې کې ستا پیدا هم نشته رز ما پکې هم نشته ری الله تعالی دا نه ناراضه کیږي په دې باندې دا سیمه کو خو هغه نه کېده نبی اسلام په سلاړو یې سو کوم الله پیغمبر نور دغه ځکه مو سیدل ډیر ګران دي نبی اسلام ته طریقه خو درو دې سی وکړه چې دا کور دا ټول سامان چې دی دا بار غټه لار چې د کور نه چې نږدې ده هغه ته راو بسه مسوی الله به خیر کوي کار به برابر شي او کس راغې ټول مالونه غواګانی ګړي بيزي بسترې او لوخي د هر څه بارت زې ته ویستله اغلاري ته خلک به تیرې د پاغه ځای باندې الکه پلان یې ودا ودا سړي ودا څنګه چلې تا ټول سامان بارت راېستل یاره مړاوي دا غونډي چرې دا خپلوان مې هغه خپه در باندې پرې کور کې بس دلته کې بار بزه اوسېګم دا ځای خره هغه راغی د الله په خاطر باندې ما نور مشر مو راځه په دې کور کې کینه ځکه زما د ری پکاري چې در تم خالی کما خو اوس چې راځه اوس دا نور شرمول مکه فات ذل قرب حقه نور کا رشتہ دار ته ورکه خپلوان ته حق او حق دغی سید رحمی او پاله صله رحمی چې څوک پالی خپلولی پالی نو په عمر کې زیادت راځي او دغه توي تقدیر معلقه الله تبارک تعالی سره په تقدیر کې دا لیکلی کده دا کار کاو نو په عمر کې الله تعالی برکت واچي نور کور اشتاران ته حق دغی ول مسکین او مسکین ته ابن سبیل او مسافر ته دا د هر چر باندې خپل خپل حقونه دي ذالک خیرون دا کارونه ډیر پیدامن دي للذین یریدون وجه الله دا چر لپاره چې غواړي رضا د الله تعالی که د چا مقصد د الله تعالی رضا وي نو یریدون وجه الله په دې کې یو دقیق اشاره ده ستا وجه الله که دا کارونه کې نو په دې کې نیت دی برابر کا وجه الله الله تعالی به نه له قبلې چې نیت دی به کې برابري اولایک هم المفلحون دا کسان بچ کیدون کې د عذاب د الله تعالی نه المفلحون الناجون من عذاب الله ابن کثیر رحمت الله علیه الناجون او المفلحون دی ورسیدون کې خپل مقصد ته خپل مقصد ته دی ورسیږي کامیاب دي وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله اوس الله تعالی ذکر کوي دا یو بل خبره ذکر کوي په دې آیات کې مخکې آیات کې احسان ذکر شو نو دا اوس الله تعالی دا غي مقابل ذکر کوي دا غي تقابل دی دا د آیات په مطلب باندې وزن پوهه کوي د آیات حاصل داره ترجمه ته ولغوکې دي و ما اعطیتم من ربا او هغه چې ورکوي تاسو سمال مر ربن دغه په نیت د زیاتی سره ربا زیادت ته وای و ما اتیتم هغه چې ورکوي تاسو سمال په نیت د زیادت سره لیر و فی اموال الناس دې لپاره چې زیات شي چې زیات شي هغه په مالونو د خلکو کې نو فلا یربو عند الله نه زیات کیږي هغه د الله تعالی په نسبت باندې وما اعطیتم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو د خپل مال نه زکات تريدون وجه الله چې غواړي تاسو په غیبه رضا د الله تعالی نو فولای که هم المضعفون دا کسان دیو ډیرون کې د خپل مالونو هم المضعفون دیو ډیرون کې د خپل اجرونو ثوابونو د دې دوا دو قسم خلق پر آیات کې الله تعالی بیان کړل حاصل د آیات داره بعضی ناپوهه خلق داسې چې هغه خپل مال د نورو خلکو لپاره ورکي په سود باندې په ربا باندې ورکي او مقصد یې په دې کې دی چې په دې باندې مال زیات شي نو ما اتیتم من ربن هغه چې ورکوي تاسو ته مال من ربن په نیت د زیادت باندې په نیت د سود باندې لیر و په عمل الناس دې لپاره چې زیات شي په مالونو د خلکو کې یعنی سود وکړي او ستاسو عقیده او نظریه دی چې دا مال پر سود باندې زیاتیږي نو الله تعالی وی ګوره زمار طرف نه فیصله وری فلا يربو عند الله نو الله تعالی په نسبت باندې دا نه زیاتیږي الله تعالی په نسبت باندې دا زیاتیږي نه بلکې په سود سره مال کمیږي ختمي او د دې پوره وضاحت موږ مخکې کړو یمحق الله الربا و یربی الصدقات مخکې دغه بیان شو پوره تفصیل شو په دنیا کې او په آخرت کې د سودی مال الله تعالی کمی تباہ کوي دویم قسم خلق الله تعالی بیان کړی دی بعضی جاهلان خلق ناپوهه خلق داسې وي هغه وایي که زه د خپل مال نه زکات وباسم زه د خپل مال نه څه وباسم زکات وباسم صدقې ورکم نو زما دا مال به په هغې باندې کم شي نو الله تعالی وایي فتوا دا ده فاولئک هم المضعفون دیو ډیرون کی خپل مال لره نو دوه خبرې ذکر شولې جدا جدا بعضې خلک خپل مال په سود باندې ورکوي دې لپاره چې هغه زیات شي الله تعالی وایي فلا یربو عند الله نه زیاتېږي د الله تعالی په نسبت باندې نو بعضې خلک د خپل مال نه زکات نه ورکوي چې دا مال به مې کم شي نو الله تعالی وایي کمیږي نه فولایک هم المضعفون خپل مال له زیاتوونکی ته خپل مال زیات مضعفون بیا دوه معنی مې ورته وکړلې یو معنا په سینو ذکر کړې ده المضعفون اموالهم دیو زیاتوونکي خپل مال لره ولی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم په زکات باندې مال زیاتیږي او د الله تعالی پیغمبر په تور د قسم باندې ویلي قسم می دی په صدقې سره مال نه کمیږي نو فولای که هم المضعفون اموالهم دی خپل مالونه چې زیاتای کله چې د مال نه زکات ورکړل شي مال خو ظاهری تور باندې کم شي د دې په مطلب باندې ځان پوهه کوي چې څنګه نه کمیږي اوس د یو کس سره 15000 روپۍ دي 30000 روپۍ دي مثلا در دې څلوېښتو زرو نه ورکړي زر روپۍ نو ولې دا نهه نهه دېرش زره شولې دا خو کمې شولې نه د زیادت معنی دا چې الله تعالی په دې نهه دېرش زره کې تا لره هغه برکت او پیدې واچوي چې هغه په څلوېښتو زرو کې نه وي څلوېښت زره د سره دي خو الله لیکلي چې اوس دې بچی دې بلۍ نه راواچوي په هغې باندې پکې شل زره ولګي اوس الله تعالی د هغې نه بچ کړلې نو مال دې زیات شو که نه شو مال زیات شو په دې طریقه باندې دوی معنا هم پسرینو کړی دا هم المضعفون ثوابهم تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی دا نور ډیر هم پسرینو اولایک هم المضعفون دا کسان زیاتون کی ډیرون کی ثواب هم د خپل ثوابونو د اجرونو زیاتون کی الله تعالی وردا خلکو اجر او ثواب زیاته په آخرت کې نو یا دو خبرې شولې هم المضعفون یا د دنیا سره لګي نو مالونه زیاتی او یا هم المضعفون د قیامت سره لګي نو اجرونه ته مراد دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله الذي الله تعالی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم بیا روزی در کړی تاسو ته ثم یمیتکم بیا بوجنی تاسو ثم یحییکم بیا بم ژوند کین نو اثبات د باس بدل موت و هل من شرکایکم اشتر تاسو شریکان نه مې فعل من ذالکم من شین چې وکړ دې مخکې کارونه یو شی تاسو خمسه خدایان مدایان شته تاسو د غي عبادت کوئ نو د موحدینو خو هم اله شته دی الله تعالی دی نو الله تعالی خو دا کارونه کوي چې تاسو یې پیدا کړئ خوراک دله هغه درکوي بیا به هم وژني او بیا به هم راپورته کوي نو تاسو خو هم ځان ته څه شی وایئ نو هغه څه کولی شي دا کارونه که نه باران ماران وراوله څه پیدایش دا کولی شي هغه کارونه نه نشي کولی سبحان سبحانه پاکی دی الله تعالی را پاک دی الله تعالی وتعالى او بر دی اوچت دی عما شرکون دا څنګه چې دی سره شریکان غني چې دیو د الله تعالی سره دا کم خلق شریکان کړی دي الله تبارک تعالی دا غینه اوچت دی الله تعالی دا غینه ډیر اوچت دی دلیل عقلی په مسله توحید باندې ظهرل ظهرل فساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس ظهرل فساد خکاره دی فساد خکاره دی فساد فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې بما کسبت اید الناس په وجه د هغه ګناهونو باندې کسبت اید الناس چې کړی دی لاسونو د خلکو دینه ذکر کیږي تر اخره پوري دا دریم باب د دې صورت تر اخره پوري دا چلی په دې کې اول بیانېږي تخویف دنیوي اول بیانېږي تخویف دنیوي بیا دلایل عقلیه اربعه څلور دلایل الله تعالی بیانوي شپږ څلوېښتم اته څلوېښتم پنځوستم او څلور پنځوسم آیت د دنیا یره الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي یو څلوېښتم آیات کې او دغسې تخویف اخروي بیانیږي په درې څلوېښتم او پنځه پنځوستم کې بشارت ذکر کیږي مؤمنان مسلمانان ته څلور څلوېښتم کې مشرکانو ته زجر دی یو پندوسم اته پندوسم کی او په آخر کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلی ورکړي وصل وختم درې پندوستم او شپېتم آیات کې دغه بیانېږي تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ښکاره شوی دی الفساد و فساد د الفساد نه مراد په دې کې نقصان چې پاغي کې پیدا نه عذابونه تی مراد دي په وچو په دریاب کې فسادونه عذابونه خوره شوی دي د سره وجنه بما کسبت اید الناس په وجه د هغه ګناهونو باندې چې کړی دي لاسونو د خلکو بما کسبت اید الناس من المعاصی مراد نه ګناهونه دي چې ګناهونه انسانان کوي فی البر والبحر په وچه کې او په سمندر کې په سمندر کې دا ده چې کله انسانان ګناهونه کوي کشته پای کې غر کیږي او دا سه زنده سر د سمندر چې دغه هلاک کیږي ښکار کم شي نو دا سه په وچه کې الله تبارک تعالی باران نه راوري سوکړه راشي نو هغه سبب شي لپاره د سبب شي لپاره د عذابونو د انسان ګناهونه سبب شي لپاره د عذابونو وليذيقهم بعض الذي عملوا او دې لپاره چې وسکه الله تعالی بعض الذي بعض هغه سزا عملو چې دیو کړی په دنیا کې الله تعالی د انسانانو د ګناهونو د وجنه په وچه کې په دریاب کې څه عذابونه راولي مقصد په دې کې د الله تعالی سي د لپاره چې دیو تر خپل د بعضی اعمالو سزا میلاو شي د بعضی اعمالو سزا ته میلاو شي لعلهم يرجعون د لپاره چې دیو وګرځي طاعت د الله تعالی ته لعلهم يرجعون مفسرین معنا کړی د لعلهم یتوبون الی الله د لپاره چې الله تعالی ته توبه وباسي الله تعالی ته ور وګرځي په اطاعت کولو سره دغه لیکلی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی معارف القرآن کې لیذیقهم بعض الذی عملو یو د مصائب یو د مصائب او دویم د امتحان یو د عذاب او بل د یو مصائب د ابتلاعات او امتحانات دي او دویم دا سزا وس په دا موږ څنګه معلومو چې دا مصائب راغلي دي دا امتحان دی او کدا سزا ده نو مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ډیر زبردست وضاحت کړی دی یو فرق دا ذکر کړی دی وای مصیبت په وخت کې که د مؤمن مسلمان زړه مطمئنی او داس او داسې چې پی په هغې باندې راځي مثلا مریض دی او دا پر خپل مریضتیا باندې د الله تعالی ناراضي شي د مصیبت په وخت کې چې زړه مطمئنو او د الله تعالی نه په دې مصیبت باندې راځي او مفتی شفیع رحمت الله علیه وی و چې دسه پر راځي لکه مریض چې په ترخو دوايانو باندې او په اپریشن باندې راځي او په تکلیف باندې هم راځي او مال هم ورکوي چې چا په ګرده باندې درد راغی یا پنډسای دی نو لاړ شي ترخی دوايانو لاول ورکی ډاکټر هغه باندې دا نو چې دا ترخه راو کړه خوګره بیا چې کله پریشن کوي نو روپۍ مل ورکوي سپارش هم کوي دا پریشن نه وکړه دومره روپۍ به مل درکم جزا پزا فریاد وغیره نه کوي نو وای دې ته سوی دې ته دغه امتحان وای دا ابتلا ده چې په د مصیبت په وخت کې زړه مطمئن شو او خوشاله شولې د الله تعالی ناراضي شولې د الله تعالی په قضا باندې لکه سرنګ چې مریض راضي دی په ترخو د ویان باندې په پریشن باندې په مال ورکول باندې هم نو دا امتحان دی او او دویمه ده لیکلی دی وای که دغه مصیبت دا سبب جوړ شي د ناشکرۍ جوړ شي د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکي جزع فزع وکي او دغه سي زړه دې پکې مطمئن نشي زړه دې پکې مطمئن نشي نو دغه بیا مصیبت دی شاه ولی الله رحمت الله علیه په حواله لیکلی دی معارف القرآن کې مفتی مفتی شفیع رحمت الله علیه دویم یو فرق ذکر کړی دی وی تانوی رحمت الله علیه دا فرق ذکر کاوه چې په کم مصیبت کې الله تعالی ته انسان متوجه شي او خپل ګناهونو ته متوجه شي وریاد شي او ته استغفار وای او توبه وباسي نو دغه امتحان دی او کله یو مصیبت راغی د الله تعالی طرف نه ګناهونه دي زیات شي ګناهونه دي خزیات شي او خپل استغفار او توبه ته رغبت پیدا نشي الله تعالی ته رغبت پیدا نشي نو دغه عذاب دی لعلهم يرجعون دیر پاره د خلک وګرځي په دې سزا سره د الله تعالی د نافرمانی نه طاعت د الله تعالی ته توبه ته دغه شی بما عمل بعض الذي عملوا دغه لیکل دي د ابن کثیر رحمت الله علیه دی کې یو ډیره بهترینه خبره لیکلې ده مخکې مونږه بیان کړې ده کله چې د الله تبارک تعالی شریعت او نظام هغه خالی شي هغه ختم شي نو بیا به برکتی راشي او کله چې د الله تعالی په شریعت باندې عملی نو بیا د مهدی علیه السلام او د مهدی علیه الرضوان او د عیسی علیه السلام د زمانه په حدیث ته مسلم کې راغلی دی صحیح حدیث ته الله تبارک تعالی په دومره زیات برکتونه زیات کی دومره برکتونه به الله تعالی زیات کی چې یو انار د هغې د پوستکي لاندې به یو لویه قبیله ناستی هغه به کېناستلی شي د یوې وښې شوده به ډېرو ډېرو علاقو پورې پوره کېږي او د یوې غوا شوده به د یو لوی خاندان لپاره پوره کېږي او د یوې بیزې شوده به د یو چرې وړوکي خاندان ته پوره کېږي قبیلې ته پوره کېږي نو دغه لیکلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی و یحکم بهذه الشریعه المطهره فی ذلک الوقت الله تعالی و دا برکتونه ولی زیات کی الله به برکتونه زکه زیات کی چې په دغه وخت کې د الله تعالی په شریعت مطهره باندې عمل کیږي او کله چې په شریعت مطهره باندې عمل لې نو بیا الله تعالی د روزي کمای په وچه کې او په دریا په سمندرون کې الله تعالی بیا فسادونه او عذابونه راولي قلو ته پیغمبر سیرو فی الارض دا تخفیف دنیوی دی زای لار شی وګرځي پزما کې فندر وګورئ کې په کان عاقبت الذین من قوله چې سترنګ یو انجام دا کسانو چې مخکې ودرې خلکو نه کانو کان اکثرهم مشرکون مشرکین او زیات دغه نه مشرکان د الله تعالی سره برخدار جوړ کړیو فاقیم وجه کلی دین القیم نو برابر ک خپل مخ هغه دین مضبوط ته لدین القیم لدین الاسلام دین اسلام ته من قبل مخکر دینه آیات یو منکرا بشی داسې ورځ لا مرد له من الله لا مرد له من الله په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی د مخکې الله تعالی د عذابونو بیان وک د الله تعالی د عذابونو په سبا نه بچ کیږي د الله تعالی دین ته متوجه شه د الله تعالی دین ته پوره توجه پیدا کا د الله تعالی د عذاب نه بچ مرد له من الله لا مرد له من الله درې سمانه ده دا من الله لفظ یو قول لم پسرین دار چې دا متعلق دی دا یاتی سره نو معنا به دا کوي فاقم وجه کل دین القیم من قبل آیاتیه مخ کر دین چې را بشي من الله دا الله تعالی تر نو وسره شي یوم دا سورت لا مرد له چې نشته ری واپس دی غیر پاره دا من الله متعلق دی د آیاتیه سره یو قول لم پسرین داره دویم قول هم بصرین داره چې دا متعلق دی په د مصدر پورې دا مرد دا چې دا مصدر میمی صیغه ده نو معنا دا شوله لا مرد له من الله لا مرد له لا مرد من الله له معنا دا هیڅ څوک نشتره نشتره واپسی د اغه د پاره د اغه د طرف لا مرد له نشتره واپسی د اغه د الله تعالی طرفه لا مرد له لا مرد من الله نشته او پسې د هغې د د الله تعالی طرف نه د الله د طرف نه چې کله دغه ورځ راشي نو بیا د الله د طرف نه واپس نشته لا مرد له من الله یو مجین په ورځ باندې یصدعون ټوکړې به شي خلک ټوکړې ټوکړې به شي جدا جدا به شي خلک مخکې مې ذکر شوی دی کنه چې هر یو کس په خپل امام په مقتدا او په مشر پسې روان شي یصدعون معنی دا ټوکړي ټوکړي بشي ډلې ډلې بشي جماعتونه جماعتونه بشي جدا جدا من که پر په علیه کفر نو وسه دا د دوه ډلو ذکر دی یو ته تخفیف او بل ته بشارت نو چا چې کفر کړی په علیه کفر نو په د باندې سزا د کفر دغه ده و من عمل صالحا او چا چې عمل کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې من عمل صالحا دا من عمل صالحا دا عمل صالحا دا عمل عام دی دا عقیدی او عمل دوان ته شامل دی ایمان ته او دغه سی اعمال ته فلی ان پسهم یمهدون نو دیو د خپل ځانون د پاره تیارې ځان زه تیارې یمهدون مهد اصل کې ویل کیږي هغه بستر چې پاغي باندې خلک آرام کوي نو که چا عقیده او توحید وساتل او عمل نیکو که نو د ځان د پاره په جنت کې د آرام زی تیار که او من کفر فعلیه کفر او چا چې کفر وکړه نو هغه ته سزا د کوپر ملاویږي او سزا د کوپر هغه ته په کوم ځای کې ملاویږي په جهنم کې ملاوي ومن عمل صالحا او چا چې عمل وکړ موافق د سنت پلی ام پلی انفسهم نو خپل ځانون د پاره یمهدون خزه تیاری په جنت کې ځای تیاری لیجزی الذین آمنو لیجزی الذین آمنو لیجزی دا متعلق د یمهدون د پاره د ځان لپاره زه خه تیارې څنګه لیج الذین دیر پر بدل ور کی الله تعالی کسان د چیمان راوړل او عامل صالحات او عملونه کې نیک من فضل د خپل مهرباني نه نو دا من فضل کی اشاره شول دیتا چې الله تعالی په قیامت کې چاله د اعمال بدل ور کی دا محض فضل الله تعالی دی دا محض فضیلت دا محض دا محض فضل الله تعالی دی احسان د الله تعالی دی په الله تعالی باندې واجب نه دی چې څوک نیک اعمال وکي نو دا غي ثواب به الله تعالی ورکړي انه لا يحب الكافرین یقینا الله تعالی مینه نه کوي کافرانو سره دا آیات د څه ولګوي یمهدون د لیج جس سره ولګید انه لا یحب الکافرین دا لګی د من کفر فعلیه کفره سره من کفر چا چې کفر وک پاله کفر ون په د باندې سزا د کفر دا غره نو انه لا یحب الکافرین الله تعالی مینه نه کوي کافرانو سره او من عمل صالحا چا چې نیک اعمال وکړه فلانفسهم یمهدون د خپل ځان د پاره ښځې تیار کړه په جنت کې نو دا غورز راځي لیجل الذین آمنوا دیر پرچ بدل ورکړي الله تعالی مؤمنانو ته او کسان ته چې نیک اعمال کړی دي من فضله خالص مهربانی د الله تعالی دغه چې جنت ته لاړ شي او په جنت کې لخیست زی تیار شو نو دا خالص مهربانی د الله تعالی ده ولی په الله تعالی باندې خو واجب نه دی چې ستاره نیکو اعمال بدل الله تعالی در درکړي ومن آیاتی او بعضی دلایل د قدرت د الله تعالی نه ایور سیل ریاح هغه را لېږل د هواګانو دی مبشرات زیر اور کونکي الله تعالی هواګان را لېږي لپاره د زیری د د د هواګانو د را لېږلو پنځه پیدې الله تعالی بیان کړي دی په دې بدې کې پنځه پیدې الله تعالی بیان کړي یو مبشرات زیر اور کونکي دی او دویم ولیذیقکم من رحمتی دې لپاره چې وسکه الله تعالی تاسو سره خپل مهرباني نه رحمت نه مراد او بل باران تی مراد دی وایس کی پغی باندې خوراک خوراک سکار کې استعمال کی بوټي پر دا بوټي پر راوخیږي او پسونه پغی باندې راوخیږي به امرې وليذيقكم من رحمتي دې لپاره چې وسکه الله تعالی تاسو من رحمتي خپل خاص مهرباني چې هغه اوبه د باران دی درېمه پیدا ولتجري الفلک بامره او دې لپاره چې روانې وي کشتۍ په حکم د الله تعالی باندې په دریابونو کې دا خو چې کله اوبه زیاتې شي دریاب ته غلاړ شي سیندونو ته لاړ شي پای کې کشتۍ چلیږي سلورم ولی تبتغو من فضله او دیر پاره چې ولټوي تاسو مهرباني د الله تعالی ولعلکم تشکرون دیر پاره چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ لعلکم تشکرون هذه النعم دیر پاره چې دغه نعمتونو شکریا ادا کړئ او ولی تبتغو من فضله د دین مراد د فضل نه مراد رزق دی په بحری سفر کې چې کله دریابي سفر کې تجارت د پاره نو هغه ته مراد دی ولی تبتغو من فضله ولقد ارسلنا من قبلک یقینا لګلی مونږه مخکې ستانه مخکې ظاهری رب تر ما قبل سره ډیر مزیدار دی مخکې الله تعالی ظاهری انعامات خپل بیان کړه اوس الله تعالی ذکر کوي باطینی انعامات باطینی انعامات سری د الله تعالی کتاب باطینی نعمت دی الله تعالی خپل پیغمبر را لګره دی نو دا باطینی نعمت دی ولقد ارسلنا من قبل کو یقینا لګلی مونږه مخکې ستانه رسولان ډیر پیغمبران الی قومهم خپل خپل قومونو ته هغه خلک هم تبا کړل چې الله تعالی پیغمبرانو دروغجنو ګڼل د الله تعالی پیغمبر نعمت باطینی دی د الله تعالی دین د بیانې څوک چې ته د الله تعالی دین بیانې نو دغه د الله تعالی نعمت دی باندې نو دیو د الله تعالی د دین بیانون کې هغه د هغه تکذیب او کوی نه منل وکانه حقا علینا نصر المؤمنین او دې ضرور په او ضروری ده په مونږ باندې امداد کول د مؤمنانو سره ضروری ده په مونږ باندې امداد کول د مؤمنانو سره دا مې ته مخکې بار بار وایه دا بعضې خبرې دا ډېرې ضروري دي زه یې ځکه بار بار کومه حق تفضلي دی او حق وجوبي دی نو حق وجوبي په الله تعالی باندې د چا نشته دی دې ته وایي حق تفضلي یعنی الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو سره د یو شي لوظ کړی دی الله تعالی خپل لوظ بیا پوره کوي دې ته حق تفضلي وایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی ډیر بهترین حدیث دی هغه ورته ویم دلته کې مخکې الله تعالی د خپل پیغمبر ذکر ذکر وکړه پیغمبرانو چې الله تعالی پیغمبران نه ولېګل نو کله چې داغي خبره ونه منل نو هغه الله تعالی تبارک الله خلق الله تعالی ته بدلا واغستله حدیث ته ترمذی کې راځي ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی نشته ری هیڅ یو مؤمن مسلمان چې بل مؤمن مسلمان حفاظت وکړي داغي د عزت په یوځای کې د یو مؤمن مسلمان بیزتی کیږي د یو حق پرس عالم بیزتی کیږي نو ته چې داغي دفاع وکي نو د الله تعالی پیغمبر وایه په الله تعالی باندې په الله تعالی باندې لازمه ده دا خبره په الله تعالی باندې دغه سړی د حق دی چې د اور د جهنم نه به الله تعالی لري وساتي او بیا نبی اسلام دا آیات ولسته وکانه حقا علینا نصر المؤمنین ځکه دلته کې د مخکې آیات کې د الله تعالی پیغمبر تذکره وشول کنه نو کله چې پیغمبر راغی د الله تعالی دین بیان ک نو خلکو دغه تکذیب وک نو کله چې تکذیب وکړو فنتقمنا من الذين اجرموا الله تعالی ته بدله واغستله نو دغه سی کله چې یو مؤمن مسلمان په یو مجلس کې بیزتی کیږي دغه به حرمتی کیږي او کم یو مؤمن مسلمان چې دغه بیزتی نه بچاو او دغه حفاظت او دفاع وکړه نو الله تبارک تعالی به دغه جهنم نه لري وساتي دغه انسان ور جهنم نه لري وساتي وکانه حقا علینا نصر المؤمنین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړل ترمذی کوم دا حدیث موجود دی الله الذي دلیل عقلی په مسله توحید باندې او دا اوس الله تعالی ذکر کوي الله الذي الله الذي الله تعالی او ذات یرسد الرياح چر لګي هواګانی په تفسیر صحابن نو راوچتی کی د هواګانی وریدي په یبسطه په سمای نو خوری کې هغه در پاسمان کې اسمان طرف ته په سمای بر طرف ته الله تعالی هواګانی راولېږي نو کله چې هواګانی راشي نو دا وریځې خورې ورې کی او اسمان طرف ته خورې ورې کی ويجعله ويجعله کسفن او وګرځي الله تعالی غیدره کسفن دا وریځې ټوکړې لاندې باندې ټوکړې شي او لاندې باندې بیا یو ځکه وتر الوت قا یخرج من خلالی نو تین یغه ساس کر باران دره چې راوځي من خلالی دا غیر منځ نه نو بدی کی اشاره ده دا مثال د نصرت الله تعالی ذکر کوي لکه سرنګ چې خلک نا امید ای الله تبارک تعالی چې باران پر اوري خلک پاغي باندې خوشاله شي دا وسی مؤمنان مسلمانان کمزوري الله تبارک تعالی به سره امداد کوي فیضا اصاب به من یشاء نو پس ناسا په ورسه الله تعالی د باران چاته چې وغواړي من عبادی د خپل بندګانو نه اذا هم یستبشرون پس دی بیا خوشحالي کوون کړي نو کذالک کان حقا علینا نصر المؤمنین هواګان راغللی د دغه راجم کړلی د وریځ راجم شولې په یو بل باندې د پاتې شولې او بیا د هغې نه باران نه اورېده نو مسلمانان په خوشاله شي نو دغه سي د مختلفو ځایونو نه د حق پرستو امداد به الله تعالی کوي مرګرتیا و سره د ډیرو خلکو مرګرتیا و سره راشي نو الله تبارک تعالی په دې مضبوط کې لکه سرنګ چې اوریځي ځان له ځان لوي رايوځي شي او الله تعالی دا غینه باران نه اوري نو دغه سره مؤمنان مسلمانان یو جماعت چې هغه تیار شي نو بیا مؤمنان مسلمانان په باندې خوشاله و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم او اگر چې ودی مخکې ردینه مخکې دراورولو د باران نه مخکې دراوریدلو د باران نه من قبله مخکې را دغه وخت نه له مبلسین ناامیدي کوونکي وو لکه څرنګه چې دا ناامید او نو دغه سی هغه مؤمن مسلمان هم ناامید او کنه نو الله تعالی د هغې مرګرتیا مرګري به پیدا کی دا من قبل قبل قبل لفظ دوه ځله ذکر شوی دی دوه ځای کې مې ته جدا جدا ترجمه وکړله و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم او اگر چې ود من قبل ان ينزل عليهم دا ان ينزل عليهم در من قبل سره لګي مخکې دراورېدو د باران نه نو من قبله مخکې را دغه وخت نه دا من قبله دا دویم قبله دا ضمیر راجع دی د وریځو ته راجع دی او دا مخکې دا من قبل دا د ایو نزله دا ایو نزله د من قبل سره مخکې مخکینی سره دا لګي او د دې دویم دا دویم چې من قبله مخکې د وریځ نه او مخکې د وریځ دراتلو د وخت نه فنظر وګوره الی اثر رحمت الله نه خود رحمت د الله تعالی ته کوي په یحیی الارض بعد موت یا څنګه الله تعالی ته ځکه هغه ځمکې د روسر وچوالی نه انا کذالک لمحی الموت یقینا دغه سیون به ژوند نکو مړ دره په هو علا کل شین قدیر الله تعالی الله تعالی پر شی باندې قدرت والا دی دقیقه نقطه رب کوم په سرین وای هغه نقطه دا ده لفنظر الی اثر رحمت الله لکه سرنګ چې الله تعالی د د الله تعالی د باران نه مخکې دغه راولیږي هواګانې په هغې باندې وریځې پیدا شي او بیا باران وشي نو بیا فنظر الی آثار رحمت الله نو د الله تعالی چې باران کړه راوري خلک په هغې باندې خوشحاله شي او نښې د رحمتونو د الله تعالی چې هغه بالکل ښکاره شي نو دغه سی قران کریم الله تعالی راولې ګره بر طرف نه نو د هدایت ته مخکې دا خلک د جهل په سوکړې باندې والي شي د جهر سوکړه پر راغلی و دیو نا امید و خو لیکنه کله چې د الله تعالی کتاب بیان شو نو د الله تعالی کتاب د رحمتونو د الله تعالی نو ډیرو خلکو په زړونو کې لارو باسي نو پندر الی اثار رحمت الله نو ته بیا وګوره چې څوک د الله تعالی په کتاب باندې برابر شوی دغه په زړونو کې لارې وستلې ټوله زندگی بدل شي کیف یحیی الارض بعد موتها لکه څرنګه چې په ځمکه باندې باران نه اورولی شي هغه وچې مخکې بیا تازه شي نو په کم زړه باندې چې د الله تعالی کتاب اثر وکړي نو هغه وچې او بیا تازه شي دې ته پکې اشاره ده د الله تعالی رحمت دی کنه لکه څرنګه چې په دغه سره دا کیږي په دې اوبو سره داسې کیږي نو دغسې د الله تعالی په کتاب سره هم کیږي کنه ان ذلک لمحی الموت یقینا ان ذلک یقینا ان کذالک نه ان ذالک ذالک کی اشاره ده د هغه ذات چې د مخکې کارونه وکړل له مخې الموت خامخا ژوند کون کړي مړ لره او هو علی کل شی قدیر الله تعالی پر شی باندې قدرت ترونکې الله تعالی پر شی باندې قدرت لري ولا ان ارسلنا ریحا او که چرته دا زجر الله تعالی ذکر کوي وصلی الله تعالی دا هم کولی شي الله تعالی له باندې مهرباني وکړي خو که اوس دا فصل په دې باندې عذاب راشي سیلۍ پر راشي او دا فصل یې تباه کړي نو خلک بیا نه شکر کوي د الله تعالی و ولئن او که شرط مونږه ولئن ارسلنا کراولی مونږه ریحا هغه سیلۍ فرأوه مصفر را ویني دي رأوه ویني دي هغه فصل لره مصفرا تکزیړ شوی خراب شوی لذلو من بعده نو شي دی ورستو له دغې نه یک پرون چې کوپر کوي بیا کوپر کوي نو دا زجر شو د هغې لپاره فانک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین دلایل توحید بیان شول وس یو اعتراض او داغي جواب الله تعالی کتاب راولېګه پیغمبر علی السلام الله تعالی راولېګه په مسله توحید باندې دلایل بیان شول مثال بیان شو نو وس دا خلک ولې نه مني د دینه خدا معلومیږي چې یا په دلایلو کې نقصان دی یا د پیغمبر په دعوت کې نقصان دی الله تعالی دا غي جواب کوي او دا پرون هم د دې بیان شوی حاصل د دې دار چې په دلایلو کې فرق نشته لري نه د پیغمبر پر دعوت کې فرق شته بلکې دا نقصان په اوریدونکو کې دا منکرینو کې نو حاصل د آیاتونو دا دی هغه کافران چې هغه بشان د مړو باندې دی هغه نه اوري هغه کافران چې هغه بشان د هغه انک لا تسمع الموت دغه خلک چې بشان د مړو باندې تو تا ورول نشي کولای نو دغه کافران دغه کانه دی پشان د مړو باندې دی نو هغه ته تخو او راول نشي کولای پوی کولای پې نشي نو نقصان په دعوت کې نشته نقصان په دلایل کې نشته پیغمبر کې نشته نقصان په اوریدونکو کې بعینه دا الفاظ او دغه آیات آیاتونه لګول دا مونږ پرون هم دغسې ویلي فانک لا تسمع الموت یقینا ته اورول نشي کولی دا کافرانو ته چې په شان د مړو باندې دي ترجمه داسې کوئ نو آیات بیا حل کېږي او که داسې نه نو بیا مشکل ته جوړیږي فانک لا تسمع الموت ته اورول نشي کولی دغه کافرانو ته چې په شان د مړو باندې دي ولا تسمع صم الدعا او ته نشي اورولې هغه دغه کافرانو ته چې په شان د کڼو باندې دي ان تسمعهم الا من یؤمنو ته نشي اورولې مګر هغه چاته چې هغه یقین کوي به آیات نه زموږ په آیاتونو باندې په هم مسلمانونو پس هغه منون کړي د حکم د الله تعالی او هم مسلمون مخلصون بتوحید الله تعالی تفسیر جلالین د الله تعالی توحید خالص ومني او شرک او کفر پرېږدي او تاسو ته ما ویلو او وفي اذان مقر بل ذکر اغلی وقر در دی پوغونه کې وقر څنګه دی د بی دیني قصې په کې دانن ختی دي نو ته چې ته الله تعالی کتاب بیانې نو چې دا غوږ دی نه صفا کړي نو پاږي کې د الله تعالی کتاب خودن نه شي زیدل کنه ستا د خپل زړه دی د الله تعالی کتاب ته نه دی پاک کړي نو په دې کې دند سترک د الله تعالی کتاب دانه شي کې نه مړی اوري کنه اوري دې کې تفسیرونه ګوري دنیا پانی په خلکو ډکی کړی دي مړی چې ان کلا تسمع الموت مړی نه اوري او دغه عقیده ساتل په دې وخت کې دغه صحیح نه دي که دغه عقیده وساتي نو دا به نور شرکیات او بيدینه ته به د چیر لار همواره کی خو بس دغه مسله چې چیړل نه دی په کار دی ته ضرورت نشته لري کوم روایتو کې چې راغلي دي نو د د بدر هغه کم خلک چې مردار شوی دا غینه چې بیا جوابونه هم شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت وغه الله الذی الله تعالی غزاد دی خلقکم من من ضعف چې پیدا کړی تاسو من ضعف د د د کم د کمزورۍ نه الله تعالی تاسو پیدا کړی مراد درینه نطفه ده مما مهین او تویل وکنه بل ځکه دا سپکی وبري نفرت ته خلق کوي کړه د کرکه دي کوي کمزوري دي ثم جعل من بعد ضعف قوته او بیا ګرځولې دي ورسره کمزوري نه قوت طاقت انسان چیرې دغه شي قوي شي ثم جعل من بعد قوت ضعفا او بیا ورسره قوت نه چیرې بیا کمزوري راشي انسان ضعیف شي انسان بوډا شي هغه کم مخکې قوتونه او طاقتونه چې هغه بالکل ختم شي و شیبه او دغه سی بډاواله پیراشي بډاواله پیراشي زوی پشي وای اوس چیرې ضعیفه یم وای اوس مې دماغ ډیر کار نه کوي وای نظر مې پوره کار نه کوي او د غوږونه مې اوس پوره کار نه کوي بوډا شوی یخلق ما یشا پیدا کوي الله تعالی اوس چې وغواړي او هو العلیم القدیر او الله تعالی پوهه په هر څه باندې قدیر او قدرت ور دی الله تعالی په هر څه باندې یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون په دیت کې الله تعالی کرکی تخویف او خروی تخفیف اخروی الله تعالی ذکر کوي مخکې آیات کې خو معلوم شول کنه چې انسان نطفه ده بیا الله تعالی عمر ورکی ماشوم دی بیا ځواني ته ورسیږي قوت الله تعالی ورکی بیا واپس قوتونه کمیږي وډا شي ضعیف شي خو اوس ډیر خلک داسې دي چې په دنیا کې په زر او په عینات باندې ولاړ دي او انکار کوي د قیامت نه نو چې کله د قیامت ورځ شي نو بیا به وایي چې مونږ خو یو وخت هم نه تېر کړی معمولي او دا به وای د ډیر هیبتونو د وجنه د قیامت هیبتونه ډیر زیات دي ځکه یوم تقوم الساعه په کوم ورځ باندې قیامت به قائم شي یقسم المجرمون قسمونه وکي مجرمان د مجرم معنی مرته مخ کې بیان کړی و چې ښکارا ګناهونه کوي توبه نه وبس ما لبسو غیر ساعتین چې نه دی ایثار شوی د په دنیا کې زیات د یو ساعت نه غیر ساعتین یو ساعت یې سار شوی د یو ساعت نه زیات نه یې سار شوی کذالک یو پکون دغه سی دیو اوړېدل کېدل د حق نه په دنیا کې یو پکون یعنی په دنیا کې د حق نه اوړېدل او دیو ګډې وړې خبرې کولې په جهل او په زد او پاینات باندې ولاړو نو دغه سی د قیامت په باره کې مس دیو ګډې وړې وای قیامت کې به هم دغه سی ګډې وړې وای وقال الذين اوتوا العلم او ابو یا کسان چور کړی شو د علم اوتوا العلم ول ایمانه او دغه سی ورکړل شه دوی ته ایمان حاصل کړی دی ایمان هغه وسوي لقد لبستم په کتاب الله یقینا وخت تیر کړی او تاسو فی کتاب الله په لیکل شوی تقدیر د الله تعالی کې فی کتاب الله شرط ده سونه په قران کې فی کتاب الله په لیکل شوی تقدیر د الله تعالی کې د ذکر کتاب نو مراد تقدیر ته مراد دی مکتوب لیکل شوی الی یوم البعث تر د ورځ د دوباره ژوند کېدو پورې تاسو په تقدیر د الله تعالی کې هغه زندگی تیر کړې و چې تاسو د پاره کم لیکل شوی و او دا تر څو وخت پورې د الی یوم البعث تر د قیامت د دوباره ژوند کېدلو پورې معنی دا شوله چې تاسو هغه عمر تیر کړی چې الله تعالی په تقدیر کې لیکلی او دومره خوراکونه هم کړی چې په تقدیر کې لیکلی شوی او بیا تاسو لپاره په قبر کې څومره وخت مقرر شوی دا ټول تاسو تیر کړی فهذا يوم البعث نو دا ورځ دا دوباره ژوند کېدو دا ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو علم نه لرو لا تعلمون عقوه تاسو ردی په واقع کېدل باندې علم نه لرو نه پویدل پرې باندې په یوم یجن په ورځ باندې لا ان فوز ظالمین مغذرتهم پیدا باور نه کی ظالمانو تبانی داغي عذرونه داغي ولا هم یستعتبون او نه وردیونه طلب د توبې وشي ولا هم یستعتبون نه وردیونه طلب د توبې وشي دا به ته بیا نشي نه ویل کېږي چې اوس توبه وباسه الله تعالی به له اوس توبه قبوله کړي داسې نشي کېدلی ابن دغه لیکلی دی جلال الدین سیوطي رحمة الله علیه لیکلی دا تفسیر جلالین کې وایي ولا هم یستعتبون الرجوع الا ما يرضى الله د دیو نه به مطالبه ده هغه څه نه کیږي چې تاسو واپس لاړ شئ الله تعالی راضي کوي ولا هم یستعتبون الرجوع الی ما یرضى الله چې الله تعالی پر راضي شي په دغه باندې دا تی نشي کېدل ولقد ضربنا للناس بهذا القران من كل مثل ترغیب دی قران کریم ته او په آخر کې زجر ذکر کړي باطل پرستو خلکو ته زجر ولقد ضربنا للناس یقینا بیان کړی موږ خلکو لپاره په هاذ القرآن پر قرآن کریم کې من کل مثل د هر قسم بیان نه من کل مثل دلائل دی مثالونه دی زواجر دی بشارتونه دی تخویفات دی من کل مثل هر قسم بیان پر قرآن کې موجود دی ولا ان جاءتهم ولا ان جاءتهم بآیه او که تراوړي د خلکو د بیاتین یو آیات یو معجزه ته تراوړي ليقولن الذين ظلموا اكفروا نو خامخا ویا کسان چې کوبره کړی ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر باطل پرس یې باطل پرس د مؤمنان ته سوی وي تاسو باطل پرس یې بیا ته دا خبره کوي د غلی کلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه ان انتم الا مبتلون سمانه ده یعتقدون انها سحر و باطل کله کته باطل پرستو بيدینو خلکو ته د الله تعالی کتاب یو آیات ته پیش کی او پیغمبر ته یو معجزه پیش کی نو دا باطل پرست بیا په تا باندې پتو لګي واپس ان انتم الا مبتلون یعتقدون انها سحر و باطل دیو دا آیات بار کیم دا عقیده ساتي چې دا سحر دی دا باطل دی وای دا خو زوړ نظام دی دا خو د مخکې وخت سره لګیده وس نوې نظام دا پکار دی ان انتم الا مبتلون یعتقدون انها سحر و باطل ابن کثیر رحمت الله علیه کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون دی ایت کې الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا تفریح د په ټول صورت باندې هر کله چې په صورت کې دلایل بیان شول مثالونه زواجر بیان شول وسم دا منکرین په زد او په عینات باندې ولاړ دي نو الله تعالی په دې پزرون باندې مهر وهلې ته صبر کوا دیو ته د الله تعالی عذاب راشي کذالک یتبع الله علی قلوب الذین دغه سی مهر وهی الله تعالی په زړونو دا کسانو باندې لا علمون چې نه پویږي لا يعلمون لا يعرفون التوحید چې د الله تعالی توحید نه پیژني نو د هغه خلکو په زړونو باندې الله تعالی مهر لګی الله تعالی د هغې په زړونو باندې مهر لګی پس بیر صبر کوه ان وعد الله حق یقینا وعده الله تعالی رښتونی ده ان وعد الله ان وعد الله دې دې کې وعدین مراد وعد النصر ته مراد ده الله تعالی ور سره امداد کوي ولا یستخفنک الذین لا یوقنون او به همت لري نه کی تا درا کسان چې هغه یقین نه لري ولا یستخفنک ته دین مراد کدا بی دین خلق دا بی دین خلق چیرې نافرمانی کوي ستا دعوت نه مني نور الله استخفنک دا دوه مطلبونه دي دومره بی صبری مکوه د دیو د انکار د وجنه او په تا په سیر مسخرو د وجنه دومره بی صبری مکوه چې په تلوار سره د دیو د پر عذاب وغواړي ولا استخفنک الذین لا یقنون به همت ترینه کی تا دره په زر غختلو د عذاب سره الذین کسان لا یقنون چې هغه یقین نه لري هغه دې تر به همت نه کیږي ته زر عذاب وغواړي دویم معنا په سرین ذکر کړی ده ولا یستخفنک الذین به همت نه کی تعالی را کسان چې هغه یقین نه کوي سمانه ده یعنی دیو خدای الله تعالی دین نه مني خو تا دې به همت نه کی چې ته الله تعالی دین بیانولو ته پرېږدې کله کله داسې وشي خلک انکار کوي نو اکثر داعی د حق وای یار وای نه منی کنه وای زبته قلار شمه وای الله تعالی دې ځان لغر کی نه نه الله تعالی وای نبی صلی الله علیه وسلم ته چې تا دې د خلق به همت نه کی بلکې ته په همت باندې کار وکړه په جرأت او شجاعت باندې کار وکړه د الله تعالی دین ورسه